ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين زموږ تختنه کوم فرمان چې تا را لګلی دی موږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده زموږ نوم په شاهدي ویونکي کې ولیکه ومكروا ومكر الله والله خير الناصرين بیا بنی اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې د کتې پیل کړې په مقابل کې الله پاک هم خپل پټ تدبیر په کار واچاو او په داسې تدبیرونو کې الله پاک تر ټولو وړاندې دی ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون هغه خو د همدې الله پټ تدبیر وو چې کله ویل چې عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه منلی د هغونه یعنی دغو لکسنګ نه او داغو په ناولی چاپریال کې لاغو سره دا سوګ نه به تا پاکلم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسې کم چې ته یې نه منلی او کومو کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوره کړی دی هغو ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او خو پوهېږئ چې الله پاک ظالمان هیڅکله نه خوښوي ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم د دې علم لراتک نو وروسته که اوس څوک په دې باب د تا سره جګړه وکړي نو اے محمد ورته وایا چې راځي هم به موږ او تاسو په خپل راشو او هم به خپل خپل کورنۍ راولو او د خدای جل جلاله په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک درواغجن وي پر هغو دې د خدای لعنت وي ووایا اے اهل کتابو یوې داسې خبرې ته راسي چې موږ او ستاسو دواړو ترمنځ یو شان ده دا چې موږ له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي ونه کړو د هغه سره هیڅ څوک شریک ونه ګډو او له موږ نه دې هیڅ څوک له الله نه پرته هیڅ یو پر ربوبیت ونه نیسي تحدثون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تاسو چې د کوم شیانو علم لرئ پاغو کې خو بحثونه کوئ هغو چارو کې ولې څېړنه کوي چې د تاسو سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دی چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې دغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د دې منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي الله پاک یوازې د هغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان راوړی دی ای مؤمنانو د اهل کتابونه یو ډله غواړي چې په څه چل تاسو له سمې لارې نه واړوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی له ځانه پرته هېڅوک په ګمراهۍ کې نه غورځوي خو له هغوی سره د دې شعور نشته د اهل کتابونه یو ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې نازل شوی دی پر هغه سهار ایمان راوړی او ماښام ورڅخه انکار وکړي ښایي په دې دسیسه دا خلک له خپل ایمان نه واوړي اے پیغمبره دوی ته وایه چې اصلا خو هدایت د الله پاک هدایت دی او دا د هغه ورکه ده یو چا ته هغه څه ورکړل شي چې یو وخت تاسو ته درکړل شي یا دا چې نور ته تاسو د پروردگار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره تاسو پر خلاف قوي دلیل فلاس ورکړي د اهل کتابنا څوک داسې دي چې کته هغه ته د داډ لمخې په پندونو مال او شتمنۍ ورکړي نو هغه به ستا مال تا ته بیرته درکړي او څوک پکې داس دي چې کته ور باندې د یي اشرفي اعتبار هم وکړي ډیر څه به در نکړي مګر دا چې داغه تر سر ودرېږي د هغو د دې اخلاقی حالت سبب دا دی چې هغه وایي د دې سوادو یعنی غیر يهودي خلکو په باب پر موږ څه مؤاخذه نشته خانو ولې به له هغو نه پوښتنه ونکړي هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله پاک ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله پاک خوښیږي نو دا غو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته الله پاک به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبرې وکړي نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کړي بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي را اړوي چې تاسو به وایي څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی په داس حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي هغوی وایي دا څه چې موږ لولو دا د خدای پاک لخوا دي په داس حال کې چې هغه د خدای جل جلاله لخوا نه دي هغه به همدا ورته وایي چې خدای پالونکی شئ لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسو دغه زده کړه او ښوونه کوئ ولا يأمركم أن تتخذوا ملائكة عن نبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هغه به داسې هیڅکله تاسو ته ونه وایي چې فرښتې یا پیغمبران ربوبیت ونیسي آیا دا کې دا چې یو پیغمبر تاسو ته د کفر امر وکړي هغه وخت چې تاسو مسلمانان یاست سبا که تاسو ته کوم بل پیغمبر د هغو هدایاتو یسمی کوونکی درغی چې لمخې نه تاسو سره شته نو تاسو به پر هغه ایمان راوړونکي او دغه ملاتړ کوونکي اوسئ په دې وینا سره الله پاک پوښتنه وکړه آیا تاسو دا اقرار کړئ او پر دې خبره مو زما له خوا د ژبنې درون مسئولیت پر غاړه اخیستی دی هغه وویل هو موږ اقرار کړی دی الله پاک وفرمایل تنو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسو سره شاهد یم اوس آیا دا خلق د الله پاک د اطاعت طریقه دین الله پریږدي کومه بل طریقه لټوي په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښه یوازې د الله پاک د فرمان تابع مسلمانان دي او همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي هغه کوونی هم مني چې پر ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام اسحاق علیه الصلاۃ والسلام یعقوب علیه الصلاۃ والسلام او د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام پر ذات نازل شوی وي او پر او پر هغه هدایات هم ایمان لري چې موسی علیه الصلاۃ والسلام عیسی علیه الصلاۃ والسلام او نورو پیغمبرانو ته دا غود پروردگار لخوا ورکړل شوی څنګه کې دا چې الله پاک هغو خلکو ته هدایت وکړي چې هغه د ایمان د نعمت لمندلو وروسته بیا کفر غوړه کړ په دا حال کې چې هغه په خپل په دې خبره شاهدی ویلې ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغه تر روخانه نه کې نکامي هم ورغلي دي الله پاک ظالمانو ته د سم لارې خونه نه کوي باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوره کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړ شول د هغو نه که څوک د سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له څو زرو ډکه جریمه ورکړي نو هغه به قبوله نه کړای شي البته ځینې شیان داسې و چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیلو په خپل پر خپل ځان حرام کړی وو دوی ته وایا کتا سه په خپل اعتراضونو کې رښتینیاس نو تورات راولې او دغه کوم عبارت را مخه تکړی بشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه همغه دی چې په مکه کې دی هغه ته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی پر خلکو د الله پاک د حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسېدو وس ولري د هغه حج دې وکړي او که څوک د دې فرمان د عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوه وي چې الله پاک له ټولو نړیوالو څخه بې نیازه دی وایا اے اهل کتابو دا تاسو څه چلند کې کڅوک د الله پاک حکم مني تاسو هغه هم د الله د لارې نه منا کوي او غواړي چې هغه دې په کاغه لاره لاړ شي په داسې حال کې چې تاسو په خپل په دې شاهدانې چې دا لاره سم ده تاسو له کړو ته الله پاک به خبره نه دی تاسو یو د بل دښمنان وئ هغه تاسو په زړونو کې مینه واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورینه تاسو سره ورونه ورونه شوي تاسو د وی له اوره ډکه کاندې پر غاړه ولاړ وي الله پاک تاسو ورته وژغورلای په دغه شان الله خپل نښانې تاسو څرګندوي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پتاسي کې بعد څه خلق ارومرو داسې وي چې د نیکۍ لوري ته بلنه وکړي په خو امر وکړي او له بدونه منع وکړي کوم خلق چې دا کار وکړي هم هغوی به بریالي شي پام کوئ تاسې هغو خلکو غوندې نشئ چې په ډلو ډلو ویشل شول او له روښانه څرګندو لارښونو میندلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول چا چې دا چلند غوره کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي هلته به څه خلک سرخویه وي او څه تورمخي د چا چې مخونه تور وي هغوی ته به وویل شي چې د ایمان د نعمت له مندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوره کړ ښه ده نو اوس د نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب خوند واخلئ